ویل کیږي خلک یا زود کې یا پاتې شي خلک ویل کیږي دا ما بعدو دا خبره مې کوله پرون موږ اما پورې را رسیدلی اوس لفظ د بعدو دی لفظ د چا دی درې مبحث پچا کې دی بعدو کې درې مبحث په بعدو کې دی یادوي ښا او دی باندې سړی ګوره بد هم نه ښکاري سپک په هم نه ښکاري عزت په هم نه کمیږي او بدن په هم نه کمیږي غوښه به بالکل حق کوي ان شاء الله که خیري چرالی ځانو تعالی دا ځان سره برابر کا او خو سبق زود کا ځانو کړهوا او سم ځانو کړهوا ډوډم یو ټیمو خورا یو ټیمو خورا ان شاء الله چې ځې کنه کیلو بم نه کم شوي دا یاد لره که خیري دا سه طالبانو وهمي چې موږ به کم شو او چې کم شین څه چل بو شي غوخه چاله ډیره وینو لا وینو تر څه شي کوي هغه له سره ډیره فائدہ نه کوي لکه سړی په عزت هم نه کمیږي اس نه لکه او الټا لکه خشم نه سبق یادول نه دی چې کم سړی نزو ته کنه خدای دې کې چې داسې پکې هغه په ځانم تجربه کړی چې داسې مصیبت داسې بد کار وکړه سم دی سخت سړی بد کاری ځنې کار سړی د غیرت هم کوي الله دې زمونږ علم ته ذوق پیدا کړي یاره ډېر همتونه کم شوي دي خو بس الله تعالی دې په موږ باندې رحم وکړي ستاسو د وجنه خپکیږي ما ستاسو دا نه یادم لکه د طلباو د وجه تاسو به ډیر خې ان شاء الله ډیر به خې زمونږ نو وسوم ډیر خې خو لکه بیا دا خبره کوم چې د طلباو د وجنه داسې خبره راشي وی کتاب آسان وای طالبان تنګي د طالبانو د وجنه وی پلان کې کتاب چې کمندونو د نصاب او باسي طالبان سم نه وای پلان کې کتاب د نقشې نه وباسي طالبان په شوق نه وای ستاسو د وجنه استاد سميږي هم ستاسو د وجنه استاد روانيږي که تاسو په شوق کتاب تکې نه او په شوق کتاب مطالعه کوئ ته به دوه شرحې ګوري استاد به ستا دپاره لس شرحې ګوري او چې ته وایې چې راله نو غوا په پایو که لاړه نو غوا پردی وه نو استاد وایي چې تی داسې کوې نو زه څه کوم هغه هم بیا کش ورکوي لکه نو ستاسو د وجې نه هر څه کېږي موږ مولان کېږم ستاسو د وجې امیان کېږم ستاسو د وجې شوق چې کمدنو منحصر په تاسو باندې دی نو چې ستاسو شوقي تکراری مطالعه سبق ته چې کمونو په شوق ناشتي لکه سړی ته پته لګي د سبق نه منګه پنځپیر کې ترمذی کې اورز ناشتو شیخ صاحب مدذل العالی یو لس لس منټم نه 15 منټه سبق وی داسې او وی کتل وی بس ته زی او اکثر به ګنټه سبق وی ترمذی به می مسلم به می انو بس وی زی موږ داسې مخامخ ناستو انو وی دا سبق په ما را تنبیږي وی وی تاسو څنګه سبق تناسي وی ته سبق ته وسوک داسې کینی وی دا په ما را تنبیږي واپس وي نو بس چې سم کې نه بیا به د توم وي نو استاد ته دا مو چې پته نه لګي چې څوک څنګه ناشته څوک څنګه ناشته د طالب اثر ډایرک دی زه ترازی چې په شوق ناشتي په غرض بدیم د سبق پته لګي چې ماړه ناسیم د سبق پته لګي سبق ته خو په شوق باندې کې نه اوږي کې نه اگر که تاسو ته سبق زرها یاد ولې نه دی او داسې وته کینه چې محتاج ورته دا واز دې زنه یادوم هر استاد ته یادوم بالکل ناجانه چې تاسو داسې ناسې لکه چې سبق ته ناسې که خانه ته ناسې دا خوند نه کوي لکه خو په شوق باندې سبق ته کینې په محبت باندې سبق ته کینې تاسو له بچ کم دنو الله علم درکې د دې احوال اعرابیه او بنایه ټول سلور دي په وجه د حصر سره مونږ وایو یاد ساتي چې دا بادو مضاف الیه بادو چونکه لازم الاضافت ته دا خامخا مضاف الیه سکی غواړي نو دې دا مضاف الیه به خالی نه وي یا به محذوفی او یا به مذکوری یعنی یا به لفظ کې ذکر شوی مذکور وي او یا به محذوف نو کله دې مضاف الیه مذکوری ذکر شوی وي نو بیا به خالی نه وي بیا به خالی دا په کې تاسو اکثر نه وایي خبر باندې پوه شوي کنه بس یو وای چې مضاف الیه مذکور نو معرب او دو دو حالت جوړو دي کی مذکور نو بیا به خالی نه وي یا مدخول له حرف جر وی او یا بنوي کما مدخول له حرف جری نو معرب مجرور معرب مجرور لکه نو په دغه قضای کې وا مورب منصوب وی بنا بر ظرفیت مورب منصوب بنا بر لکا والا ان تبات اهواهم بعد الذي جاءك من العلم لومبای سپاره والا ولا ان تبعت اهواهم بعد الذي جاءك من العلم که مضاف له محذوف بیا به خالی نیوي مضاف له محذوف نو بیا به خالی نیوي یا محذوفین سیمن سیا په مرګ بمړي په مرګ محذوف نسیم یعنی نه لفظ کې مراد دی نه معنا کې مراد دی بلکې قبلو دی یا بعدو دی نو معنی دا سکیږي چې مخکېواله او رستواله دا معنی نه کیږي چې مخکې دو او رستو دو دا معنی نه کیږي پوه شوي که نه بس د قبلو معنا مخکواله په خوا په خوا د سنه دا پکې نشته او بعدو معنا رستو رستو د سنه دا پکې نشته دې ته نسیم منسیا وي یعنی نه په لپس کې شته او نه معنا کې مراد دی دغه ځای کې وا مورب منون علی حسب العوامل مورب منون على حسب المعرب دی على حسب العوامل چې څنګه عامل پیراغي او منون به تنوین به پیرازي ځکه مضاف الیه مضاف الیه تنوین به پی راځي لک رب بعدن خیر من قبلن ډیر رسته حال د مخکینی نه خوي رب بعدن خیر من قبلن یعنی منوی دی منوی منوی معنا معنا کې مراد دی نیت کې مراد دی چې ترجمه یې کین او راضی به کې مخلا او نیت کې هغه مرادی لکه لله الامر من قبل و من بعد خاص الله الذي اختیارات من قبل مخکې د دینه او رستو د دینه مخکې د سنا د فتحنا او رستو د فتحنا اختیارات ټول د الله دی اوس دلته کې مراد دی معنا کې مراد دی دې ځای کې و مبني وي مبني به وي په حرکت سره او په ضمه سره مبني ولې دی ځکه حاجت راغې مضافن الیه ته نو مشابهت د حرف سره راغې حرف چې دی نو اعظم د زمیمه اخرى ته محتاجو نو دا محتاج شو زم د زمیمه مضاف الیه ته محتاج شو شبه افتقاری په کراله کوم شبه افتقاری په کراله د مبنی الاصل سره مشابه شو نو مبنی شو سوال چې مضاف الیه مذکور دی نو اوم مضاف الیه تاجت ته پوه نه شوي مضاف الیه چې څه دی مذکور دی نو اوم مضاف الیه ته څه دی حاجت ته نو پاغه صورت کې ته ولې معرب وای پوه نه شوي مضاف الیه چې څه دی مذکور دی اوم چاته حاجت دی مضاف الیه ته څه دی ضرورت دی حاجت او تشته کې نشته شته ورته نو ولي ورته بیا مبني نه وای جواب ځکه چې کله مضاف له مذکور دی نو اضافت موجود دی او اضافت د خواص معظمه او مکبره او د چانه دی اسم نه دی او اصل پاسماو کې اعراب دی اصل پاسماو کې څه دی او چې مضاف له شته دی نه اضافت شته دی نه خو ضرورت ورته شته نو شبه افتقاری قوي شو نو د مبنی هغه مشابهت قوي شو او د اعراب هغه خبره ته نه لاړه ونه شوي مبنی په حرکت لیدې ځکه درې حالتونه د چاو د اعراب نو یې کې حرکت وکنه نو موږ وی چې دا بنا ولوم پچا کو حرکت کو چې دا حالت بنایی مشابه شي د حالت اعرابي او زمه ولې راوړي په حرکاتو کې فتح ولې نه راوړي کسره ولې نه راوړي زمه ولې ځکه مضاف الیه حذف شوی دی لوی نسخان شوی دی لوی نسخان شوی دی مضاف الیه حذف شوی دی نو ډیر نقصان شوی دی نو جبیره قویه په کار ده په حذف د مضافن الیه جابیره قویه به کار ده په حذف د چا باندې مضاف له باندې صحیح ده کنه جبیره څه پکار ده زما قوي حرکتو دام ذکر راوړو چې دلالت کی په حذف د مضاف له صحیح شو دا چې کم دنو د بعدو حالاتو فکاریږي لکه چې دې ځای دې یاد کړ خو یو ځای یادول دي کنه دا حواله مو ورکوه شنوړه دا کاپیه کې په خپل ځای چې راشي بیا به سکو یاد یا شرجامی مبني کې چې په خپل ځای ظروف مبني او کې څه شي راشي نو بیا به سکو یاد کو حواله مو ورکوه بس چې څه کم مخې لراله بس هغه یادوه هغه ځای بیا به یادو کنه هغه ځای بیا بل شي یاد کې کنه خبر باندې پوه شوي حواله ورکول د دله سړی کار دی او تاسو خو ماشاءالله ناران یې وسود الغابه یې د ځنګل زمریان یې خدای بندګا دا د بادو خبره هم لاړه اما هم لاړ بادو هم شو څلورمه خبره د دې عبارت اصل ترکیب د دې عبارت مهما یکون شیء من الاشیاء ثابتا بعد الحمد مضاف الیه می ذکر کا کنه نو بعد به منصوب نکو بعد الحمد والصلاه فهذه فوائد وافیه مهما اسم شرط مبتدا یکن فعل شرط شیء من الاشیاء اسم د کانا ثابتا خبر ده کانا او بعد الحمد والصلاه متعلق په یکون پوری ظرف متعلق په یکون پوری بعد الحمد مضاف بعد مضاف الحمد سره مضاف الیه مضاف سره د مضاف الیه نه متعلق شو ظرف متعلق واړی کنه متعلق شو بچا پوری یا کن پوری فعل ناقص سره د اسم سره د خبر سره د متعلق پلنا فعل شرط خبر فعل شرط خبر مهما مبتدا یکون شیء من الاشیاء ثابتا بعد الحمد والصلاه دا ټول څه شو خبر مبتدا سره د خبر خپلنا جمله شرطیه جمله څه شرطیه فهذه فوائد وافیه دا جمله جزائیه دا جمله هغه دویم کې صرف دومره ده چې یکون فعل تام یکون فعل تام شیء من الاشیاء فاعل دی یکون بعد الحمد والصلاه ظرف متعلق په يكون پوری خبر پکې نشته فعل سره د فاعل او سره د متعلق په نوس پوتای سم نه وای ځکه فعل تام شو کنه نو فعل سره د فاعل خپلنا او سره د متعلق خپلنا خبر د مبتدا مهما مبتدا سره د خبر خپلنا جمله شرطیه فازی فواید وافیه دا څه شي شو خبر جزاء دا جمله جزائیه شو جمله څه شي شو ترجمه دا شو ترکیب باندې پوه شو ترجمه دا شو چې کتاب ګوري کنه کتاب مطالعه کوي رسته خو مطالعه طریقه راځي خو چې مطالعه کوي دا چې کم تاسو یو کرخه ګوري دوه کرخه ګوري په دې کې عامل او معمول دا غ عمل دا جدا کوي چې دا عامل له دا معمول له په دې کې دا عمل کړی دی په دې کې دا کړی دی په دې کې دا کړی دی دا ځان له جدا کوي نو بیا به چې کم دنو ستاسو مطالعه جاری کیږي او چلیږي به ور سره به چلیږي لکه داس مکوي چې تاسو ډایرکټ د اردو شرح وګورئ یا د پښتو تقریر وګورئ او بس ځان خلاص کړئ لکه او مطالعه ځان کړوي دا سم کوي چې کله کله یو کتاب ګنټه ګورئ او کنه خو به ځان کړوي په دې باندې سړی خدای شته قسم نه کې به سړی بدکاری قران مې ته خور بس اړو سړی په بد نخکاری دا لکه بد خبره نه ده دا کوي عامل معمول ما تاسو ته ویلو انوار المطالع د نیلوی سبزان لوالي انوار المطالع پاغي کې ډومبای حصہ هم ډیره مزیدار ده دویمه حصہ کې د مطالعه چل لې ډیر قیمتي کتاب دی نو هغه چې کم نو تاسو ګوري لګون ته کې خیر دی دا غریب مولا کتاب دی لکه عاجز وکنه نو تاسو ځکه لکه هغه نه ګوري کنه دا هغه به ثواب کیږي کنه ګوري دا څه خبره ده کلم چې وی او سیز د سیزونو نه په دنیا باندې پس د حمد او د صلات نه نو دا فائدې به فائدہ ورکون کی وی دا فائدې پوره دي دا به خامخا فائدې پوره وي کلم چې یو سیز د سیزونو نه صحیح شو کنه ثابت او د سیزونو نه موجود او د سیزونو نه څه موجود او پس د حمد او یعنی د دې حمد او د صلات نه رستو چې څه شی موجود وو پس مکه باندې نو په دې یقینو کا چې دا فائدې پوره دي بس دا فائدې سری پوره دي په حل مشکلاتو دو کافیه کې د دې کې مقصود دا وی چې دا فهذه فواید دا جزاء ده دا معلقه کړي د بچا پوري شرط پوري او غ شرط یقیني دی نو چې شرط یقیني وي نو جزاء هم سوي یقیني چې تعلیق د جزاء راشي په یقیني شرط پوري نو یقین جزاء هم شي یقیني نو د حمد او د صلات نه رسو خو بس شیخ مخای الله وی جنت دوزخ وی سخو وی نو دی وی چې سومی کنه وی دا فواید چې کم دینو دا په حل کا مشکلات د کافیه کې بالکل سری پوش وی داو اصل ترکیب او معنا پنځمه خبره باست ما یجب فی هذا المقام بحث ما یجب فی هذا المقام دی ځای کې سره اورل واجب دي اول خبره دلته کې اما ذکر کول واجب دي اما نشه حذف کوله ولی اما قائم مقام دی د فعل شرط یکون څه شو حذف شو فعل شرط ټول څه شو حذف شو او اما د هغې په ځای څه شو قائم مقام شو ایوز شو د هغې که نه نو چې هغه هم حذف شو او اما اوس کې حذف کې نو کلام دې د مونډه کونډه سکو ختم کو نو دا اما قائم مقام دې د فعل شرط نو دې حذف کېدلې نشي حذف کېدلې دویم بعدو راوړل واجب دي ځکه چې بعدو ایواز د مضاف الیه راغله دي ایواز نه خو قائم مقام نه چا دي مضاف الیه حذف شوی دی او بعدو د هغه په ځای قائم مقام نه لکه زمه د هغه قائم مقام نه کنه هغه خی کنه نو ترکیب اضافي کې مضاف الیه حذف شو نو بعدوس حذف کوله نشو یعنی احجاف ته کلام بس شي راشي کلام به د مونډه کونډه شي ختم شي درم فار اورل واجب دي کله چې شرط مصدر وی په اما سره نو په جزا باندې فار اولل لازم دی په لزوم عرفي لازم دی په لزوم عرفي لزوم عرفي دا مطلب دی چې عرف کې دا فا واجب کړی دا د دې د پاره چې دا دلالت کی چې دا جزا ده نور قیاس نه دی قاعده نه ده چې خامخا چې کمندنو فا به وي نو لزوم عرفي دی نو کله نا کله حذف کیږي کله نا کله سکی حذف کیږي کله اسی به حذف شي لکه حدیث کې راځي اما بعد ما بال اقوام اما بعد ما بال اقوام ما ما بعد فما بال اقوام نه وي ما بالو او کله د ضرورت شعری و غیره د وجې شي حذف شي چې کله په شرط باندې اما راغلی وي نو په جزای فار اورل لازم دی واجب دی په وجوب عرفي نو فا ذکر اورل واجب شو فهذه ف بعد اما پن جایز نه دی فاما بعد دا ویلم جایز نه چې دا فاما باندې راوړي او بعد دام جایز اما فبعد ویل جایز اما فبعد پونه شوي یعنی ترتیب به دقه شانتي چې دا بعدو به د اما او د فاپو ځکه چې تقدیم د عادات د جزا په شرط هم جایز نه دی نو فامخ کې کولې نشي دویم بادور سو کول جایز نه دی ځکه اتصال د عادات د شرط او د جزا هم جایز اما فا بعدو اما فا بعد دا جایز نه دی اما د عادت د چانه دی شرط نه فا د عادت دو جزانه نو دا دو بر غول جایز اما فا دا ویل جایز نو ترتیب بم دق کوي اما بعد فهذه اما اسی یو خبره پکې واوره چې کله یو شرطي او پاغي هم اما راغلی وي ام ان راغلی وي ام اما راغلی ام ان راغلی او رستو دا غینه جزا څه شوی راغلی نو دا جزا به د چای دا به د امای کړي ان به پوه نه شوي او شرط ته څه شي دی شرط او پاغي شرط باندې هم اما راغله دی هم ان راغله دی او رستو ته نصر اغلی ده جزا راغلی ده نو دا جزا به د چای دا به امای کده ان نو قاعده دا ده چې دا جزا به د ام د اولنی وي بچ اولنې کم یو وو دا جزا به چای او هغه دویم لبه جزا محذوب یم اق شان دي یمین نو فسلام لک من اصحاب او دی ان لشي دې کنه نو دله به بیا څه حذف کی سلام لک من اصحاب الیمین بوله دوباره څه کی دوا ځلې بشي څو ځلې مطلب دا لري چې دا ولنی وي چا وي پدې کې نقطه دا ده نقطه په ایراد کې چې دلته مخکې خطبه ذکر وا ورپسې دی باجه ذکر ده نو د یو کلام نه بل ته منتقل کیږي او د دواړو مینس کې سم مناسبت ځکه مخکې د خدای صفاتو او رسو د مخلوق صفات ته د کتاب صفات ته او د ابن حاجب سره سوخیسته نو مناسبت پکې نشته نو دا مناسبت چې نشته چې دغه شانتي بدلې دی کنه نو بیا خوند نه کو اصل لیونو خبرې وي چې لیاقت خان مرګي او بکری اچر رہی ہے دا اصل لیونو خبرې وي نو په دې انتقال باندې تنبیه قائمول غواړي په دې څه باندې انتقال باندې تنبیه قائمولو غواړي چې د یو کلام نه بل ته سکیږي بدلیږي نو په دې باندې تنبیه څه پکار ده قائمول پکار دي نو دا اما بعدو دا ټاله ولا ګولا ټیټ بس شی بدل شو بای اوس بل ټیشن شروع شو تر اوسه د خدای د پیغمبر صفت کو اوس د مخلوق صفت شروع کا شی بدل شو